عاقبت د دوی دا دی چې اهل یمن چې دي دا اولاد د اسماعیل علیه السلام دی او د اسماعیل علیه الصلاة والسلام اولاد کېدل په عربو کې دا ډېر لوی عزت دی اصل دا یو مسله ده چې د اهل یمن دا د اسماعیل علیه السلام اولاده کې دي که نه دي ځینې خلک وایي چې دا نه دي دا د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه بار دي امام بخاری په دې باندې سرنامه ږدي چې نه دا ثابتوي چې د حضرت دا دغه چې دي اهل یمن او بیا په اهل یمن کې یو قبیله د خصوصي طور باندې چې هغه اسلم قبیله ده دا بالکل د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه دي نو څه باب نسبت الیمن دا باب دی د نسبت د اهل یمن مراد د یمن نه د یمن اوسیدونکي دي دا باب دی د نسبت د اوسیدونکو د یمن الی اسماعیل علیه السلام والسلام حضرت اسماعیل علیه السلام ته اهل یمن دا هم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دي بیا په دې یمن کې مختلف دغه دي خاندانونه دي وی منهم په دغه اهل یمنو کې یو دغه چې دی خاندان او قبیله اسلم ابن افسه هغه دی اسلم ابن افسه اسلم ابن افسه دا هم یو خاندان دی په دغه کې په یمن کې دا هم د اسماعیل اسلام د اولاد نه دي اسلم ابن افسا ابن حارثه ابن عمر ابن عامر یو رستو را روان دی اسلم یو بل قبیلم د دې مدینه منورې سره خواته ده نو تاسو به وایې دغه اسلم دغه د حضرت اسماعیل علیه السلام اولاد کې دي وایي نه دا نه دي هغه بیل شی دی دا دی من خزاعه چې هغه د خزاعه نه دي اسلم ابن افسا قبیله چې کم د خزاعه خانت قبیلې نه دي دقه هم د اولاد د اسماعیل علیه السلام نه دي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة قال حضرت سلمه ابن اکوا مشهور صحابي دی دی وی قال دی وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم روت پیغمبر علیه صلات وسلام او تیر شو علا قوم په یو قوم پیغمبر علیه السلام تیر شو په یو قوم او دا قوم سوکو من اسلمه چې هغه د اسلم قبیله دې نه مراد دا مخکینی رست دا رستنی اسلم قبیله دا نه ده دا هغه د یمن اسلم قبیله ده رسول الله راووته په یو قوم چې هغه قوم د چا نه د اسلم قبیلې نه او سې کول یتنازلونه د یو بل سره ویشتل کوله په غشو یتنازلونه چې د یو بل سره یې ویشتل کول په غشو بالسوق په بازار کې داسې بازار کې یو حصه وه په هغې کې چې دینو سره مقابله وه او د هغه شي نښې ویشتې یتنازلونه چې د یو بل سره ویشتل کول په غشو چرته بالسوق په بازار کې چې رسول الله راغی د دوی دا کار یې وکته چې دا خو د جهاد دپاره تیاری کوي او تربیت کوي نو فقال رسول الله وی ارمو اوله ارمو اوله بنی اسماعیل ای اولاد د اسماعیل وګورئ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ولګېده د اسلم نسبت یې چاته وکړو اسماعیل علیه السلام ته وکړو او اسماعیل علیه السلام د اسلم قبیله چې ده دا په یمن کې یو دغه دی یو کورنۍ ده نو چې دا د اسماعیل علیه السلام د اولاد نشو نو ټول اهل یمن دغه د اولاد نشو ارمو ولی ارمو ولی بنی اسماعیل ای زامنو د اسماعیل ولې هلکه دا دا ستاسو د پلار او د نیکه طریقه ده فان اباکم یقینا ستاسو پلار فان اباکم یقینا ستاسو پلار چې هغه اسماعیل علیه السلام دی کان رامیه هغه وویشتونکی حضرت اسماعیل علیه السلام همدقسې دی زیات ژوند همدغه ښکار باندې تیر کړی هم د هغه شي به یې ویشتل و ان اباکم یقینا ستاسو پلار چې دی کانه رامیا هغه وویشتونکي اولی دا دوه ډلې دي د دې دوو ډلو سره مقابله ده او بیا وی ستاسو په دې دوو ډلو کې زه د دې ډلې سره یم د دوی ملګری و انا مع بني فلان او زه چې یم سره یم د بني فلانو د دې پلانې کورنۍ سره زه مرګریم رسول الله دا خبره وکړه لاحد الفریقین په باره د یو د دغې دوو ډلو کې دا دوه ډلې وي د دې یو ډلې په باره کې وي زه د دوی ملګری یم چې وي زه د دوی ملګری یم فامسکو نو دوی ځان رابند که فامسکو بایدیهم دوی رابند که د ویشتلو نه خپل لاسونه بس لیندې راغونډې کړې چې موږ خو ویشتل نه کوو ولې نه کوو دا خو پیغمبر علیه السلام د دې یو ډلې سره ودرېده نو دا خو بیا د پیغمبر مقابله شوه دا خو د ده سره مقابله ده و امسکو بأیدیهم دوی را بند کړه خپل لاسونه قال راوی وی غالبا سلمه دی فقال رسول الله وته وی الکه دا سله ولی کنه ما لهم سدی دوی له چې دا ویشتل نه کوي نو قالو صحابه وی حضرت څنګه ویشتلو کو وکیف نرمی او څنګه موږ ویشتلو کو وانت مع بنی فلان او ته خو سره د بنی فلانې د پلانې ډلې سره او ته چې چا سره ملګری شي هغه کامیابیږي نو بیا هسې چټي ویشتل څه له کوو نو قال رسول الله ورته وایي خدایم په خیر کې ارمو ولې ویشتل کوې نخې ولې تربیت حاصل کې وانا معکم او زه تاسو سره یم کل کم ټولو سره کل کم ټولو سره ستاسو ملګری یم او د دوی ملګری یم دقه د حدیث کې د اسلم قبیله چې هغه د یمن یو کورنۍ ده د دې نسبت چا ته راغی اسماعیل علیه السلام ته بابون دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه دی کې هم د خاندان بیان دی لکه خاندان خپل نسب هغه وپیژنې چې سبا بیا تعارف کوي چې څوک د ته وایي څوک نو ته به وایې پلانې د پلاني زوی د پلاني قوم که دی علی وی او که دو علی وی زمونږ د نسخه کې دو علی دی او د سیټ باندې لیکلی دی دی علی دواړه صحیح دي حدثه دی ابو الاسود حدیث بیان کړی دی د حضرت یحیی ته عن ابي ذر او هغه روایت د چا نه کوي د ابو ذر نه کوي انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم ابو ذر هغه واورېدل د رسول الله نه یقول هغوی به وی لیس من لیس من رجل نشته دی یو سړی لیس من رجل نشته دی یو سړی ادعا چې هغه نسبت وکړي د خپل ځان لغیر ابیه بغیر د خپل پلار نه هلکه د خپل پلار په ځای باندې دی د خپل ځان نسبت بل چاته وکړي چې زه د پلانی زوی یم ډېر خلک داسې دي کاغذونو کې په شناختي کارت کې د خپل پلار په ځای باندې بل څوک ولیکي وایي زه پلانی یم او بیا ځان په یو خاندان کې شامل کړي او دی په هغه خاندان کې د سره وینه نو نشته دی یو سړی ادعا چې هغه د خپل ځان نسبت وکړي او چاته وکړي لغیر ابیه بغیر د خپل پلار نه ته ورته وایې یا ماما د چا زوی نو دی د خپل پلار په ځای باندې چې دی د بل له بل چا نه موالي چې زه د پلاني یم وهو یعلمه او دی پیژني دا چې دا زما پلار نه دی زما پلار دا بل دی نو داسې به یو سړی پیدا نشي خو که چا وکړه نو الا کفر بالله مګر هغه کفر وکړه په الله هغه ولګېده او په الله یې کفر وکړه دا هم سخت مشکل حدیث دی هلکه یو سړی د خپل ځان نسبت د خپل پلار نه بغیر بل چاته وکړي نو زیات نه زیات دا ګناه کبیره شوه او په ګناه کبیره سره سړی د اسلام نه نوځي په ګناه کبیره سره سړی په کفر کې نه داخلیږي دا دلته څنګه ووی چې الا کفره بالله مګر د کفر وکړه په الله ځینې خلک وایي لکه ستاسو حاشه وایي چې هذا تغلیظ دا اسې تغلیظ دی تغلیظ دی ته وایي چې د چا د یرولو دپاره داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه الفاظ ستا مراد نی تغلیظ دی ته وایي چې د چا د یرولو دپاره داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه الفاظ ستا مراد نی هلکه دا زمیدار نه دی هغه کشر رور ته وایي ګورې دا کار ونه کې او که دې وکړه نو شل ډزه به دې ولمه نو ولې دی چې هغه کار وکړي نو شل ډزې ولي نیولي خو دا تغلیظ دی یرول دي تغلیظ کې خلک هغه الفاظ وایي چې د هغه الفاظ مراد نی دلته هم داسې دی مګر د کفر وکړه په الله دا تغلیظن دی یا دلته دا دی ریاضه اکثر نسخو کې دا بالله ټکې نشته نو بیا ډېر اسانه شو الا کفره مګر هغه کفر وکړو مراد د کفر نه څه دی هغه مشهور کفر نه دی ناشکري هلکه تاله الله پلار درکړی دی لوی نعمت دی او ته دا نعمت بدلی او بل چاته نسبت کړې نو د ناشکري وکړه الا کفر بالله مگر د ناشکری وکړه د الله یو ومن ادعا قوما چا چې نسبت وکړه د خپل ځان یو قوم ته هلکه ته څوک شینواری ابل ته وی ماما ته څوک اپریدی یم نو ومن ادعا چا چې نسبت وکړه د خپل ځان قوما یو قوم ته او سره د دې سړي په دې قوم کې رشته هم نشته لیس له فیهم چې نی د ده دپاره په دې قوم کې نسب نسب پردي قوم ته د خپل ځان نسبت وکړي چې زه پلانې قوم یم نو فلیتبوا مقعده نو دې دې تیار کړي د خپل ځان دپاره ځای د کېناستو من النار د اور نه دقه یې سزا شوه چې چا د خپل ځان نسبت غیر قوم ته وکړو د ده سزا ده جهنم اوس د الله خوښه که هغه سزا ورکوي وربه یې او که سزا نه ورکوي نه به ورکوي فلیتبوا هغه دې تیار کړي د خپل ځان دپاره مقعده ځای د کېناستو من یقول هغه به وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وي ان من اعظم الفراء فراء دروغو ته وایي خاص کر هغه دروغ چې یو سړي نی ویلی او ته پې د ځانه ورتړې ان من اعظم الفراء یقینا ډیر لوی د دروغونه یقینا ډیر لوی د دروغونه هغه دا دی چې ان یدعی الرجل چې نسبت کی یو سړی د خپل ځان الی غیر ابیه بغیر د خپل پلار نه الکه ته څوک د چا زوی نو دی پکې د خپل پلار په ځای باندې دی د بل د غیر نه موالي ان یدعی الرجل چې نسبت وکړي سړی د خپل ځان الی غیر ابیه بغیر د خپل پلار نه یو دویمه ګناه دا ده یو سړی خوب نه دی لیدلی او دی وی بیګا ما خوب ولیده هغه دی اوس خان دی هغه ته وی چې صیبه دا چپلوسیان ورته وی صیبه بیګا می لیدی چې د جنت په منځ کې ګرځېدی دروغ داسې د هغه د خوشحالولو دپاره وی او یری عینه یا نسبت وکړي د کتلو خپلو سترګو ته ارا یری باب افعال دی او یری یا دې نسبت وکړي د کتلو عینه خپل سترګې ته چې بیګا مې په سترګو باندې صیب تلی دی یا نسبت وکړي د کتلو عینه خپل سترګې ته د څه شي نسبت ورته وکړي ما د هغې لم ترا چې د سترګې نه لیدلی د په خوب کې شی نه دی لیدلی او دی وی بیګا ما دا شی ولید او یوریا عینه یا نسبت وکړي د کتلو خپل سترګې ته چې زما بیګا سترګو داسې ولید ما هغه شی لم ترا چې د سترګې نه لیدلی یو دوه شو یا دا دی خالی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانه پیغمبر علیه السلام باندې خبرې جوړی پیغمبر اسلام یو خبره نی کړي او ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام دسی ویلی دی او تقول یا د ځانه اووی عزیز صاحب ستا دی کیسه دی تقول دی که یقول دی او تقول یا د ځان وویي علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې ما هغه خبره او پې وویي لم یقل چې هغوی نی ویلې رسول الله یو خبره نه ده کړې او ته د ځانه وی قال رسول الله تاسو ورته وایي حدیث موضوعي د ځانه حدیث جوړ کې سخت نه سخت ګناه ده نو دا درې ګناهونه شو ښه او دا غټ ګناهونه شو یو دا دی چې نسبت یو سړی د خپل ځانو کی غیر قوم ته یا چې دی یو سړی اوی بیګا ما داسې خوب لیدلی دی او د نی لیدلی او یا دا دی چې په خپل پیغمبر علیه السلام باندې هغه خبره ووایي د ځانه چې پیغمبر اسلام هغه نی ویلی حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ابي جمره قال قال ابو جمره وی سمعت سمعت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ما واوریدل د عبدالله ابن عباس نه یقول غیبوی چې قدم وفد عبدالقیس راغی رسو راغی یو ډله د عبدالقیس عبدالقیس دا یو قبیله ده په دې بحرین کې اوسي راغلله یو ډله یو وفد د عبدالقیس قبیله چا ته رالل علی رسول الله صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام ته دا دوه ځله د عبدالقیس وفد رسول الله ته راغلی دی خیر دوی د خپل ځان تعارف کوي فقالو نو دی عبدالقیس وی دا وفد د عبدالقیس وی یا رسول الله ای د الله رسوله انا هذا الحیا دا ان دی لیکن خکل روایت دا داسې دی انا د خپل ځان تعارف کوي ان هذا الحي یقینا منګ چې یو هذا الحي د دې قبیلی یو حضرت منګ چې یو د دې قبیلی یو کمه قبیله من ربیعه چې هغه ربیعه ده دا لویه قبیله ده دا د بحرین او دی علاقو باندې دا آباده وه مخکې ربیعه قبیله یو بله د دوی تربورانو لویه قبیله مزر قبیله مزر کې چې دی نو بیا پرون تاسو ویلي قریش هم پکې راځي نو موږ چې یو د دې قبیلې نه یو من ربیعه چې هغه ربیعه ده او قد حالت په منځ کې راغلی دی بیننا په منځ زمونږ کې و بینکه په منځ ستا کې کفار مزره کفار د مزر قبیلې حضرت چې تا له موږ راځو نو په لاره کې د مزر قبیله راځي ستا او دا زموږ منځ کې مزر قبیله ده او د هغوی سره زموږ بدي ده راتلی نشو فلسنا نخلص الیک نو موږ نشو راتلی تا ته الا فی کل شهر حرام مګر په هره میاشت د عزت کې دا څلور میاشتې دي د دې نه بغیر موږ تا ته بل وخت نشو راتلی نو صاحب راغلی یو لږ د دین راته مکمل خبرې وکړه فلو امرتنا نو کاش چې تا موږ ته امر کړی وي بامرن په یو کار یاخذه عنک ناخذه چې هغه موږ واخلو عنک ستانه حضرت چې داسې د خبرو دې راته بیان کړی وي او هغه موږ تانه والو او یادې کو ونبلغه او دا ستا خبرې بیا موږ ورسو موراءنا هغه چاته چې زمونږ نه رستو دي هغه زمونږ د قوم چې کم خلک نه دي راغلي چې هغوی ته مونږ دا ورسوو نو قال رسول الله ورته وایي صحیح خبره مو کړه اته مسلې درته بیانوم عام څلور کول دي او د څلورو نه ځان ساتل دي امرکم زه امر کوم تاسو ته تا باربعتن په څلور خبرو و انهاکم او زه تاسو منې کوم عن اربات د څلورو نه هغه څلور خبرې چې د هغې کول پکار دي نو هغه څه دی الایمان بالله هغه دی ایمان په الله چې الله باندې ایمان راوړی هلکه ایمان په الله څه دی د هغې بیان دی چې وشهادت الله اله الا الله دا کلمه شهادت چې اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله یو دا ووایې و اقام الصلات او بل په ودرولو د مانسه چې د ایمان پسې بیا احتمام د چا کوي د مانسه کوي و ایتاء الزکات او دریم د ورکولو د زکات ایمان اقامت الصلات او ایتاء الزکات او سلورم دا دی چې کله تاسو جهاد وکړئ که نه تاسو خو د مزر قبیلې سره جهادونه کوئ او غنیمت راشي درته نو د غنیمت خمس حکومت ته ورکوي وان تؤدو او بل دا دی چې تاسو ورکې الی الله الله ته خمس ما پنځمه د هغې غنمتم چې تاسو په غنیمت کې حاصل کړي وي د دې څلورو وینا درته کوم ایمان په الله چا کلمه شهادت ته اقامت الصلات ایتاء الزکات او بل دا دی چې جهاد هم وکړو غنیمت درته الله درکړو د دې خپل غنیمت پنځمه حصه ورکوې د دې څلورو وینا درته کوم و انهاکم او زه تاسو منې کوم دا هغه څلور دي چې منې کوم هم عن الدبائه دا بل ورځ تیر شو د کدونه چې هلکه دا د کدو لوښی نه دی چې هغه تاسو وچ کړي کدو دا مې استعمالوي په دې کې تیل ماچوي غوړي پکې ماچوي اوبه پکې ماچوي د دې نه منې کوم والحنتم بل ورځ دا تیر شو او دا شین منګی دا کم منګی چې دا نوې تک شین منګی وي د دې د استعمالولو نه تاسو منې کوم دوه شو والنقیر او تاسو منې کوم د نقیر نه نقیر د لرګي نه چې کوم لوښي جوړي غټ لرګی راوالي او ترکان ورته کینې استاد او د هغې نه لوښي جوړ کړي والنقیر او د هغه لوښي نه چې کوم د لرګي نه جوړي د دې نه تاسو منې کوم والمزفت او بل د مزفت نه هغه لوښي چې هغې ته تارکول ورکړی شوي وي د هغې مسامات او هر څه بند دي هلکه نبیذ التمر په دې شیانو کې مه جوړوئ دا څلور قسمه لوښي د دې نه تاسو زه منې کوم دا د اسلام په ابتدا کې چې کله شراب حرام شو نو دا څلور قسمه لوښي هم حرام شو ځکه په دې کې به خلکو شرابونه جوړول ځکه یې منې کړه چې دې کې تاسو شراب جوړول اوس دا لوښي استعمالوی تاسو ته به شراب یادیږي د هغې نه پس چې بیا کله د خلکو عقیده درسته شوه د شرابو نه نفرت راغی د خلکو نو بیا پیغمبر اسلام ووی چې لوښې نه حلالول کوي او لوښې نه حرامول کوي ما تاسو د دې قسمه لوښو نه منې کړی وی اوس چې دې څه چې استعمالوی کوي بیا د دې اجازه راغله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني صالح بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول عبد الله بن عمر وي قال دی وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما واردل د پیغمبر علیه السلام نه یقول غیبه وي وهو علی المنبر او حال دا دی چې پیغمبر علیه السلام د منبر د پاسه یا ولاړو یا ناستو څه وایي؟ الا خبر شئ ان الفتنه یقینا فتنه چې ده لویه فتنه هنا هغه د دې طرف نه دی لویه فتنه چې په عربو راځي د دې طرف نه به راځي نو تاسو چې مدینه منوره کې ناست او داسې وګورئ نو داسې څه دي دا ایران دا عراق دا خراسان د دې طرف نه به دا لوی لوی فتنې راځي دغه چې راځي په عربو باندې دا څه ورته وي دجال دا به هم د دې طرف نه راځي نو الا خبر شئ ان الفتنه یقینا لویه فتنه چې ده هنا دا به د دې طرف نه کم طرف نه یشیرو رسول الله به اشاره کوله الی المشرقی مشرق ته او بیا لږ ښه وضاحت کوي چې ومن حیث یطلع قرن الشیطان د هغه ځای نه چې راخیجي هلته ښکر د شیطان مشرق نه مطلب دا دی د هغه ځای نه چې راخیجي د هغې نه ښکر د شیطان د څاروي ښکر نه دی دا د څاروي طاقت وي د څاروي وسله مطلب دلته د قرن شیطان نه څه طاقت او جماعت د شیطان دې طرف نه د مدینې نه دې طرف ته چې د علاقې دي شیطاني تحریکونه او چې شیطاني قوتونه یې ټول ابه د دې طرف نه راځي ښه باب ذکر اسلم و غفار و مزینا و جوهینا و اشجا دا پنځه قبایل دي امام بخاری د دوی منقبت بیانوي اسلم قبیله غفار قبیله د ابوذر غفاری قوم مزینه قبیله او جهینه قبیله او اشجاع قبیله دا پنځه قبایلو په جاهلیت کې دا ډیر تکړه او زورورو خو خوش قسمت دا و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مدینه منوره ته د راتلو سره دا قومونه راللو ایمان یې راوړو چې ایمان یې راوړه خود به خود دی ولګېدل خوش قسمت هغه خپل زوړ عزت برقرار وسات نو دا باب دی د ذکر د دې پنځو قبایلو دلته مراد د اسلم نه ګورې هغه اسلم قبیله نه ده چې هغه مخکې بیان شو ښه او خو په یمن کې ده او دا اسلم قبیله ده د مدینې منورې په علاقه کې ده حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وي چې قال قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی قریشون د قریشو قبیله یو والانصارو او انصار د مدینه منورې چې کم اوس او خزرج قبیلې دي دا قریش او انصار دوه وسره دا شو و جوهینا و مزینا و اسلم و غفار و اشجا او پنځه دا نور قبایل شو جوهینا قبیله مزینا قبیله اسلم قبیله او غفار قبیله او اشجا قبیله چې دی موالیه دا زما دوستان دي موالیه دا تاسو وایې زموږ انډیوالان دي دا زما دوستان دي لیس لهم مولا نشته دی د دوی دپاره دوست دون الله و رسوله بغیر د الله او د رسول نه څونه چې ورسره د الله دوستانه ده څونه چې ورسره د رسول الله دوستانه ده دونه ورسره د بل چا نشته هلکه دا لوی منقبت دی چې الله وی زما د سره دوستانه ده د الله رسول وی زما دا سره دوستانه ده دې قبایلو باره کې رسول الله دا ټکې وی چې دا زما دوستان دي دا د الله دوستان دي دا د الله د دین دوستان دي حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله آه، حضرت نافع وي ان عبد الله يقينا عبد الله بن عمر اخبره هغه خبر ورکړی دی د خپل شاګرد نافع ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول قال هغه ووی او علی المنبر په داسې حال کې چې رسول الله د منبر د پاسه سوی غفار غفار قبیله چې ده غفر الله لها الله هغوی ته مغفرت کړی دی ګوره د نامې هم اثر وي چونکې د دوی نامه د غفار او غفار د غفره نه جوړ دی نو غفر الله لها الله دوی ته مغفرت کړی دی دی منقبت شو و اسلم او اسلم قبیله سالمها الله الله سالم ساتلی دی دوی الله روغ جوړ ساتلی دی دوی و عصیه دا بله قبیله ده بدبخته قبیله ده رسول الله ورته خیریت کوي و عصیه او عصیه قبیله عصت الله و رسوله هغوی نافرمانی کړې ده د الله او د الله د رسول نه عصیه لویه قبیله ده بیا په دې کې دوه واړه قومونه دي رعل او زکوان که ستاسو خیال و تاسو مخکې ویلي دوی یو ځل رسول الله سره دوکه کړې وه یو اویا کسان د قرآن حافظان او قاریان په دوکه باندې دوی بوتلل چې بوتلل یو ځای ته ورسول هغه ځای ته وایي بیرې معونه په هغه بیرې معونه کې د اویا کسان خواران شهیدان کړل چې شهیدان یې کړل نو چې رسول الله ته خبر راغی هغه ډېر سخت خفه شو او وی وی چې عصیه قبیله هغې د الله هم نافرماني وکړه او د الله د رسول بیا به د سهار مانځه کې دوی ته دوی قنوت وی د دوی لپاره خیرې به کولې نو و عصیه عصت الله دوی نافرماني کړې ده د الله ورسوله د الله د رسول حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره د رسول الله نه روایت کوي قال رسول الله وی اسلم اسلم قبیله سالمها الله الله دوی سالم ساتلی دي که دا خبر شي ام سیده الله دوی روغ جوړ ساتلی دي او که دا دعا والی هم صحیح ده سالمها الله الله دې دوی سالم وساتي و غفار او غفار قبیله چې ده غفر الله لها الله دوی ته بخشش کړي دوی د دین ډېرې قربانۍ وکړي اسلام اول راوړو حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن ابي بكرة عن ابيه قال حضرت ابي بکر رضی الله تعالی عنہ دی وی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دا غفار قبیله نه ده یا د اسلم قبیله دې ته به د بعضې قبایلو غله وي وی دا غله دي او داسې غله دي چې د حاجیانو نه غلاګانې کوي نو خلک به ورته په سپکه کتل د دې نورو قبیلو یو مشر دی اقرا ابن حابس هغه هم راغی او د دوی پورې ټوقې کوي د دې اسلم قبیلې پورې د غفار قبیلې پورې او خپلې قبیلې ته اوچت ګوري نو د رستنی حدیث کې لږ پوره وضاحت دی فقال رجل نو اوی یو سړی لاندې لیکي چې دا قرع بن حابس دی فقال رجل یو سړی وی چې خابو و خسرو خابو دا خلق ناکامیاب دی ارائیتم ان کانا جهینا و مزینا و اسلم و غفار خیرا من بنی تمیم ارائیتم تاسو ما ته خبر راکې ان کان جوهینه کچری وی جوهینه قبیله مزینه قبیله اسلم قبیله او غفار قبیله خیرن دا بهتری من بنی تمیم د بنو تمیمونه ومن بنی اسد د بنی اسد نه ومن بنی عبدالله ابن غطفان او د بنی عبدالله ابن غطفان نه ومن بنی عامر ابن ساسعه او د بنی عامر ابن ساسعه نه دې رستنو قبایلو به د دې مخکنو قبایلو پورې خنداګانې کولې جهینه پورې به خندا کوله غله دي مزینه پورې به خندا کوله اسلم پورې به خندا کوله غفار پورې به نو پیغمبر اسلام ته یاره کانو تاسو خو پورې ټوقې کوي خو که دا تاسو چا پورې خان دی او دا ستاسو نه بهتري نو بیا تاسو خبر راکې ماته کچریوي جوهینه قبیله مزینه قبیله اسلم او غفار قبیله دا وی خیرن دا خوی د چا نه خوی چې دا څوک و پورې خان دی میم بنی تمیم د بنو تمیم قبیله د بنی اسد قبیله او د بنی عبدالله قبیله او د بنی عامر قبیله نه فقال رجل یو سړی وی فقال رجل یو سړی وی چې خوابو دی ناکامیاب بی وخسرو او تاوانی به یې دا خو چې اسلم قبیله راله او د دې رستنو قبایلو نه بهتره شوه غفار قبیله راله د دې رستنو نه قبایلو نه بهتره شوه جهینه د دوی نه بهتره شوه نو دا خو بیا غرق دي فقال رجل اوی یو سړی لاندې لیکي اقرا بن حابس دا د دوی مشر دی ده ووی چې خابو دوی خو به ناکامیابی وخسرو تاوانیان بی نو فقال رسول الله وی حقیقت هم دا دی چې هم خیرون دا قبایل دا جوهینا مزینا اسلم غفار دا چې دی خیرون دا ډیر بهتر دی لکه تاسو خو هغوی پورې خندا کوئ چې داخله دي لیکن هغه ستاسو نه ډیر بهتر دي هغه ډیر بهتر دی من بنی تمیم د بنی تمیمونه ومن بنی اسد د بنی اسدنا حضرت ابی بکر وی ان الاقرا ابن حابس اقرا ابن حابس دا دا د عربیانو مشرو سردار دا رستو کم قبایل ندی د دوی سردارو قال للنبی صلی الله علیه وسلم دی اقرا اوی پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت انما بایعک یقینا بیعت کړی دی تا سره سراق الحجیج هغه غلا کوونکو د حجیانو اصله حضرت دا تا باندې چې چا ایمان راوړی دی دا کومو خلکو چې تا سره د ایمان بیعت کړی دی همدا قبایل ښیي دا خو ټول غله دي او داسې غله دي چې د حجیانو نه غلا کوي انما بایعکه یقینا بیعت کړی دی تا سره دا ټکې دی با یا لیکن ستاسو د حشه کې چې وګورې نو یو دغه داسې دی انما تابعک انما تابعک یقینا تابعداري کړې ده ستا چا تابعداري کړې ده سراق الحجیجې هغه غلو د اجانو هغه خلکو سه پته ایمان راوړه چې هغه د اجانو نه غلا کوي هغه څوک دی من اسلمه چې هغه اسلم دی ګوره دوی پسې بد وایي و غفار او غفار او مزینه و احسبه او ګمان مې دی چې دا ټکې م ویلی دی چې و جهینه جهینه د مخکینی کې خو دا درې خو یقیني دي اسلم غفار مزینه خو په دې څلورم کې شک دی ګمان مې دی چې و جهینه جهینه مو وي هلکه دا شک پکې چا کړی دی وی ابن ابی یعقوب آغا ابن ابی یعقوب نه دی آغا محمد ابن ابی یعقوب دی چې دی نو شک که ده په دې دغه کې شک کړی دی نو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ورته وی خدایم په خیر کا اقرعه ته د دې خلکو پورې خندا کې چې دا غله دي د جاهلیت په زمانه کې به غلاګانې کړي اوس خو یې توبه ایستې ده دا ستاسو د قبایلو نه دوی بهتر دي ارایتا ته خبر راکه ماته ان کان اسلم و غفار کشری وی اسلم قبیله او غفار او مزینه و احسبه جهینا او دا می پی ګمان دی چې داسې وی چې جهینا دا وی خیرا بهتر من بنی تمیم د بنی تمیمونه و من بنی عامر د بنی عامرونه و اسد د بنی اسدونه و غطفان او د غطفان نه نو خابو و خسرو دی بنا کامیابی کنه بی تاوانی به یی که نه به یی خابو اصل کې دی اخابو ایا دوی به ناکامیابی و خسرو دوی به تاوانیانی نو قال نعم ویو وی حضرت چې غفار قبیله د دوی نه بهتره شو اسلم د دوی نه بهتره شو نو خامخا دا تاوانی دی نو قال رسول الله وتوی چې والذی نفسی بیده زما دې قسم په هغه الله چې زما دا نفس او دا ځان په لاس د قدرت هغوی د هغه کې دی انهم بېشکه دوی چې دي لخیرون دا ډېر بهتر دي انهم دوی چې دي لاخیرو دا ډېر بهتر دي منهما د چانه د دې خلکو نه چې دا کم رستني دا بنو تمیم دا بنو عامر او دا بنی غطفان او دا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره ګوره محمد ابن سیرین روایت کوي د ابو هريره نه خو ګوره دې عجیبه ټکې وایي د ده طریقه داسې ده چې محمد ابن سیرین د ابوبکر نه د ابو هريره نه روایت کوي نو دې رستو دوه ځله قاله وایي قاله قاله په کار خو داسې وه چې قا د دویم قاله کې داسې وایي چې قاله رسول الله خیال نه دی لیکن دې دا نه وایي کله چې محمد ابن سیرین د ابو هریره نه دغه کوي روایت کوي او وروسته دوه ځله قاله قاله راشي نو د دویم قاله فاعل دی نه ښکاره کوي لکه اوس دلته راغلی دا وایي که نه قال ابو هریره ووی چې قال هغه ووی چا ووی د دې دویم قال فاعل رسول الله کوي پیغمبر اسلم ووی چې اسلم اسلم قبیله و غفار غفار قبیله دا د ابوذر غفاری دغه ده و شیء من مزینه او بعضې حصه د مزینې قبیلې و جهینه او جهینه قبیله معلومیږي چې مزینه کې هم بعضې خلک داسې دغه غوندي و بدکاري وو او قاله یا داسې وایي چې شیء من مز من جهینه یو حصه د جهینې او مزینه یا مزینه خیرون دا ډیر بهتر دی عند الله پنیز د الله او قال یا دسې وی چې عند الله او قال یا دسې وی چې خیر یوم القیامه دا ډیر بهتر دی په ورځ د قیامت د چانه من اسد د اسد قبیلې نه و تمیم د تمیم قبیلې نه و هوازن د هوازن قبیلې نه و غطفان او د غطفان قبیلې نه باب ذکر القهتان دا باب دی د ذکر د قهتان قهتان دام یو قبیله ده په یمن کې د هغې فضیلت بیانوي کله چې امام مهدي راشي دی به بیا شام ته تلي شام ته او دا یا دغه دجال به راوتلي دغه وخت کې به عیسی علیه السلام راشي د هغې نه پس به عیسی علیه صلات وسلام څلوېښت کاله دنیا کې تیر کی نو ابه بیا وفات شي نو بیا به د مسلمانانو یو ډیر نیک سړی وي چې د قحطان قبیلې به او د هغه نامه به جهجاه هغه جهجاه به بیا حکومت کوي نو داسې حکومت به کوي چې دا خلک به داسې تابع وي لکه دا ګړی چې د خپل شپنکي دغه تابع وي مطلب دا دی قحطان قبیله ده په قبیله کې چې یو سړی نیک پیدا شي دا هم د قبیلې دغه دی منقبت دی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الريس عن ابي هريره رضي الله عنه پیغمبر علیه السلام وی لا تقوم الساعه قایم به نشي قیامت حتی یخرج تر دې پورې چې راښکاره شي رجل یو سړی من قحطان د قحطان قبیله دا په د یمن کې ده او د دې سړي نامه ده جهجه نو دا به د عیسی علیه السلام نه پس چې دی د دې بچی او دا خلک به داسې تابع وي چې یسوق الناس شړي به خلک بیعصاهو په امسا لکه شپنکي چې ګډو پسې امسا راغشتي او دا ټیټ سرونه نیولي او رواني دقسې به دې باچای او د ده قوم به د ده تابع وي ده ته به یې ښکته سرونه نیولي د باچا یو سعادت دا دی چې قوم د ده دغه اتباع کوي د هغه تابعداري کوي خبره یې مني زه بس دی نو ښه